یقینا رب زما بخنه کون کې رحم کون کې دی وقال الملک او اویل بادشاہ اتونی به راولی مات دی استخلصو چې خاص کړم د پار د کار لنفسي ځانتا فلما نو هر کله کلمه چې خبره وکړي علیم او پویم یعنی په تدبیر باندې دا د لګولو کم ځای دی ضرورت کم ځای دی زبې پویګم وکذالک او دغسی مکنا ورکړو مونږ علی یوسف یوسف علی السلام تا پلار دی په زمکه کې زایتبوا منها ډیرې نیول دی غینا بدا کار کو منګ یو کوون کې مخکیم ته یوسف رکړو زړه کې داوی وقال او یوسف علی السلام لفتیانه اخپل خدمتګارانو ته اجعلوا وی ګرځوي یعنی واچوي دودي بذاتهم قیمت ادا کړي شوی کمی پیسې چې دی را کړی دي هغه واپس واچوي فی رحالهم ما نبغي نور سو غواړي ان معنا دا چې نور سن نه غواړو هذه بذاتنا تاسو مونږه قیمت دې ردت لینا واپس کړي شوی دې مونږ نه پیسې چې مونږ غلې باندې ور کړې وي واپس را تر وړل شي را واپس شي مونږ ته ونمیر اهلنا او غلب راړو خپل کورنۍ د پاره ما کان نو اغا یغنی چاړولې وی لری کولې لری کړې وی بچ کړې وی انهم ددینا من الله من شیء د الله دې طرف نه د الله دې مصیبت نه شي الا مگر لکن حاجتن یو ارمانو یو خبر وا ای نفس یعقوبا پس زړه د یعقوب علی السلام کې قضاها چې پوره کړو کې دنا طریقه خود لیدا لیوسف مونږ یوسف علی السلام تا کذالک کدنا لیوسف دغه شان طریقه خود لیدا مونږ یوسف علی السلام تا ما کانا نو دې لیا خدا چرا ټینګ کړي وي چې ویني سي اخاه ورور خپل فی دین الملک په قانون د بادشاہ کې اسی نشو کې نه ولې باندې وته جوړک الله و دا وته ما خودلو دا بدعتيان اسقاتيان دا دلیل کې پیش کړي دا دلیل نه دی ګوره دا خاص الله و ما ورته خودلو او اسقاتیا تا ته چاو خودلو لکه پښتو کې وي سر د پاسه سرشتا قالو ویل دوی ان یسرق ان یسرق قد غلا وکړه کده غلا کړی وی نو عجیب نه ده فقد سرق اخ له نو زکه چې یقینا غلا کړي و ورود دو من قبل په فاددنا فاصره یوسف یادولو فاصرها نو پټو ساتلو یوسف علی السلام پی نفسه د دې جواب په خپل ځړه کې جواب ونوي ولم یبدها او کارای نکړو لهم دویتا ورونو تا قال اوی دی یوسف علی السلام انتم شر مکانن تاسو زیات بدتر حال والا یی تاسو ډیر بد یی حال تاسو بد دی انتم تاسو شر بد یی مکانن حالت کې زیات بدتر حال والا یی تاسو تاسو وی والله اعلم او الله تعالی خپو یدی بما تصفون باغ باندې چې تاسو یې بیانوي الا سوا من دا هغه چانه وجدنا چې موندل مونږه متانا سامان خپل انده دا غسرا او کوونی سوبل ان یقینا مونږه اذن په دغه وخت کې لظالمون خامخاد ظالمانو نه یو کمی کړی دی تاسو قصور کړی دی تاسو پی یوسف په بار د یوسف علی السلام کې فلن ابرح الارض نو هیڅ کله نه پرېږدم دا ملک همیشه به یم په دې ځای حتا ترغه پوری یاذن لی ابي چې اجازه دراولېږي ما ته پلار زما خبر لرون کی مونږ د غیب او ساتون کی نه یو خبر لرون کی نه یو نه یو واسال القريه او پختن وکړه د هغه کلینا التي هغه کله كنا فيها چې مونږ پاغي کیو والعير التي او د هغه قافلې نه پختن وکا اقبلنا چې مونږ راغلیو فيها پاغي کی اقبل نبیا چې مخامخ را لمونتا و انا لصادقون او یقینا من خامخ رشتیا وایو قالو وی پلار یعقوب علی السلام بل سولت لکم بلکې خسته کړي دا تاسو ته تا انفسکم نفسن تاسو امرن س خبر سکار فصبر جمیل نو صبر خسته د ما ته نه کار زما د صبر خسته خکار یقینا الله تعالی هغه په هر څه پوهه دی الحکیم او حکمتونو والا دی وتولى عنهم او مخی واړو یعقوب اسلام د دې د هغه نه یعنی یو طرف ته شو دا هغه نه وقال او وی ځان سرا یا اسفا هاي افسوس دی علی یوسف په یوسف پسې هاي افسوس دی یوسف علی السلام پسې وبیضت او سپین شوی وی عینا هو سترګې داغا من الحزن د غم د وجنا په یوسف به غمونه کړی سترګې مازوري شوی وی فهو کظیم او دې د خفغان نه ډکو قالو دوی تالله قسم په الله تفتو امیشیت تذکر یادوی قال او ویل پلار ورته انما اشکو یقینا زه او اخکار کوم بس سی خپل درد و حزنی او غم خپل ال الله الله تا الله تعالی ته خپل درد او غم اخکار کوم وعالم او پویګم زو من الله دی الله د طرفنا ما لا تعلمون پاغ سچ تاسو پرې نه پویږئ الا القوم الكافرون مگر قوم کافران نو امید کیږي زئی وګرځي پیدا بشي خدای پیدا کی فلما نو هر کله چې دخلوا دوی ور داخل شو علیه هغه یوسف علی السلام تا قالو ورته ویل دوی یا ایها العزیز اے عزیزا اے مشرا او عزت مندا مسنا رسیدلې دې مونږ ته وتصدق علینا او لحاظ وکړه مون سره په نرخ کې یعنی په نرخ کې را سره ته لحاظ وکا گزارو کا ان الله یقینا الله تعالی یجزی المتصدقین خبد لور کوي لحاظ کوونکو لرا قال اوید یوسف علی السلام هل علمتم ایا تاسو ته یاد دی پویږي پوی تاسو ما فعلتم هغه چې تاسو کړیو بی یوسف علی یوسف علی السلام سرا واخی او دا غرور غرور دا غسرا اذ انتم کم وخت چې تاسو جاهلو ناپوی وای یاد مو شي چې یوسف سره مسکړو دا غرور سره مو سکړو قالو دوی ویل ا انک آیات لا انت خامخاتو یوسف یوسفی قالو یوسف علی السلام انا یوسف ز یوسف یما وهذا او دا اخی زمارور دی یاتی بصیرا شیبا روغ سترګو والا یاتی را بشی بصیرا جگ جوړ سترګې به خیشی واتونی او را ولای ماتا به اهلکم خاندان استاسو اجمعین ټول ټول قدر ابو چته کوي راشه دلتا